گران محترم والدین کو دا مولانا مفتی توسیف احمد سے دا دور تفسیر قرآن دا چبیس نمبر کے سٹ چې په محله بلرخیل مرغوس کې په 27 8 2008 کې شهر د دې د ملاویدو پته یا ساتي اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیډز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جانگیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 مساوات او حریت المرأه تحریر المرأه ازادی نسوان او حقوق نسوان ترقی نسوان دا غختل شروع کړو تر دې پوري چې دا غیب عیسایانو په مقابله کې بنیاد دې پلیته خو دیو ادا د دوچ غراله ازادی نسوان او ترقی نسوانو تر دې پورې چې ترقی کې دا کې دا کې دا کې دا هغه چې دې حد تور سره چې یورپیانو تر دې پورې چې وله چې مکمل هغه فرقونه چې کم شریعت ذکر کړی دي هغه فرقونه دې تمام بالکل ختم کړي شي او انتهایی تجاوز هغه یو کو او مبالغه په دې کې ډېر زیات وکړي جلسې جلسونه او د خځه او د سړی په مابین کې مکمل مساوات دې قائم کړي شي او پدې کې نور کفري ممالکو لکه امریکای او دارنګ نور ممالکو پاره کې امداد وک او هغه چې کم ده رو رو رو رو دا شرات لا او هغه ازادي شروع شو او هغه در دې هدا پورې نن راو رسیدا چې د هغه نه رو رو د خزو تصویران عام شو پر دې چې لړ شو د خزو تصویران عام شو تر دې چې بیا په صابونونو باندې استاد سوینه د خزه بربند تصویرانو رالل او د سوار له سوسو کالو نمخ کې دا غره نو دا څنګه رالل نو عجیب تاریخ ته ده محمد علی باشا والی د مصر د چې کم ده د مصر ته راغلو او دا والی د مصر را لګلو د یورپ ته چې یورپ ته لار شوال ته تعلیم حاصل کا او فرانس ته راغلو دی فرانس کې تعلیم حاصل کړو اوس چې کله د فرانس کې تعلیم حاصل کو او دی واپس مصر ته راغی نو د ازادي نسوان چغه شروع کړه او ډیر مغرب پرس بیا داسو چې هغه دغه چغه د عیسایانو هغه اختیار کړه لکه مرقس فهمی صلیبی نصرانیو او د 1374 کې مردار شوه دی دارنګ هغه کتاب په دې باندې المرأه فی الشرق هغه باندې کتاب په دې مستقل لیکل دی او دا ظلم کړه دی چې دا اختلاط بالکل جایز دی او بالکل خزا او سړی چې کم دنو بالکل برابر دی دارنګ بل د اغینا چې هغه د د حمایت وکړو د محمد علی باشا لطفی او احمد لطفی هغه مردار شوه د 1382 کې دارنګ نور داسې خلکو او اول چې کم دی دا لطفي او احمد لطفي دا اول د هغه خلکو نه دی چې د مخلوط تعلیم جوړ کړ لکه نن سبا چې زمونږ په پا پاکستان کې د پبلک سکولونو او د کالجو کالجونو د یونیورسيټو په شکل کې لکه غلام ساق یونیورسيټي دا شی شروع شو احمد لطفی اول په دنیا کې د هغه چانا چې هغه مخلوط تعلیم د مسلمانانو په مینس کې رایج کو او جنکی او ولکان دا به چې کم دنو یو ځای سکول تراتل او هغه سره چې کم دی بیا تعاون نور ډیرو خلکو وکړو تو حسین مغربي هغه د ملګرتیا وکړه دارنګ نور داسې خلکو لکه محمد قاسم امین بوک هغه د دې باندې مستقل کتاب لیکل تحریر المرأه او هغه چې کم دی او دا مردار شوه دی په 1324 26 کې د مردار شوه دی د په دې باندې کتاب چې کم ده مستقل ولیکو او ګورا بیا د دې ازادۍ د پاره چې اول سړی سوچو کی نو عجیب قانون هغه جوړ کړو احمد زغلول دارنګ احمد فتحی زغلول دارنګ سات زغلول دا هغه خلکو چې او دارنګ هدا شاراوی دا یو زنانه وا دای عجیب سکیم جوړ کو او اسکیم دا چې تحریک عجیبه جوړ کو یو اجلاس جوړ کو او هغه اجلاس کې چې کم دی هغه هدا شاراوی هغه اول پرده لر کړي وا د مسلمانانو خزو کې او هغه نه چې کم دنو بیا دا شراغ او هغه واقعیا عجیب واقعیا وا هغه داسې وا چې کله سات زغلول برتانی ته تلو او برتانی نه راغ سات زغلول دا ډېر لوی پلیت تیر شوه دی دیراغه نو د داس کیم جوړ کړ د مسلمانانو د زنانو بی دینه کولو د پاره یو دوه خیمه جوړ کړې په یو کې سړیو او په یو خیمه کې خزه وي پاغه یو خیمه کې خزه او په بل خیمه کې چې کم دی نو سړی اول د د خزو خیمه ته لړ دای ولا استقبالی تر اوخ کلی وی او چې داغه دا ته لړ خیمه ته وردن نکیدن هدا شاراوی دا ډیر لوی کنجری تیر شوی دا دارا مخ کې شو او دی داغه د استقبال لپاره اول دا کارو کچرا مخ کې شو د الله سوګت کچره دی د مخ نه پرده لړکی او چې لاس وګت کو نو هغه په خپل باندې هغه پرده لړکړه بیا زنانو چې کم دی نورو پرده وغورځولې دویم دا چې د دین لوی افسوسناک تاریخ صفیه بنت مصطفی فهمی دا د زغلول خزوا رستو بیا د زغلول سات زغلول د سره نکام کړو دا بل پلیتا او کنجریوا چې د داسې کارو کو یو میدان مقرر شو قاهره کې د قصر نیل بالکل مخ ته یو یو پروګرام دی جوړ کړو اجلاس او پاره کې زنانه راټول کړي پاره کې اول دغه صفیه بنت مصطفی فهمی د زالول خزا چې د پلیت وسره بیا نکاح کړو اگر اعلی او هغه خپل پرده لرکړه مظاهره کې لوی مظاهره وا هغه مظاهره کې هغه خپل پرده لرکړه او بیا د خپل لاندې کړه انو نور زنانه هم هغه پردې لرکلو د خپو برکی دای د برکی بی عزتی کوله چې برکی سره زنانه سپکا شوې ده هغه برکی وباسلې او خپې پکې خو دې بیا وته اور ورته کو داغه وجه نه غي ته بیا میدان التحریر به وي او دی نظرور ورورو بیا دا شی شروع شو په ایران کې مصر کې قاهره کې دا تحریک شروع شو نو په نورو ملکونو کې د دې خلکو نه مسلمانان چې کم حکمرانان براتل اغه دا ظلم شروع کو چې پرده دغه کړه ختم کړه او اول په ترکی کې ملحد اتا ترک مصطفی کمال خذلهم الله الله دې نورم خد جهنمی کې آج کم دې او بیا مردار شوه دې 1356 کې او هغه سپیرو هغه د پردې قانون پاس کړ چې پرده نشته او زمنګ دا پلیت چراغلو نو دام دا ویلو په اول تقریر کې چې زبا د اتا ترک په شانته نظام راولم الله نهسته او نابود کو خو الله دې دنه پلیت بل نه راولي چرته د گنجیا کار را سره ونشي اسنه چې گنجیا کار را سره شو گنجیو نو هغه داسې کار کو یو تن نو هغه یو آقا سره غلامو نو هغه با چې خزان له سپخول نو دله به مغه ور کول خو جدا به کینو نو ده خپاو وی هو هو ما جدا کی نه نو زه بل چا سات لګ غواړم ما خرڅ کا بل چا چې بل چا واغستو نو هغه به ځان له خشه په خو دله به خراب ورکو جدا بهم کینو نو دوی هو هو داسري تر دې پوري چې اخیره کې او تن څخه لړو داسې راته راته ډیرو غت کارو نو هغه ول په سر باندې به هغه ول سر کټک او دله به خوراک یو ټیم ورکو یو ټیم نه او سره ولا کټک او ځان ته به کتاب چې به کته نو د په سر باندې به ډیوي خو ته به دک سناست او دا به ته زما د میز په ځای باندې استعمالېږي دا ترکی آج کم دی نو هغه په دی باندې پلیت شو او هغه دا قانون پاس کړ ایران ته چرآ شو ګوره نو هغه کې شیا رضا بهلوی هغه قانون پاس کړ او پر دې ختم کړه دارنګ افغانستان کې محمد امان هغه د پردې قانون بالکل ختم کړ او پردا ختم کړه په البانیا کې احمد زوغو هغه پرده ختم کړه او هغه چې کم د قانون پاس کو دارنګ دا حکمرانان دی په پیسو اغستو تونس کې ابو رقیبه چې هغه مردار شوی دی بیا 1421 کې وفات شوه دی هغه پرده چې کم دنو ختمه کړو دارنګ چې د یو نه چا زیاتی بی بیان وکړي نو دا به جرمي او که وکړو نو غلبت سزا ورکول شي دارنګ عراق کې دا فتنه هغه چې کم ده دا غي ذمہواری واغستا زوهاوی او رصافی او هغه دا چې کم دنو پردې ختم کړي راک کې دارنګي بیا چې کم ده په رو رو رو رو مدینه کې هران او مغرب اقصا وغیرہ د کې او شام کې رو رو د دیدا لبنان شام اردن فلسطین د کې دایان رال او دغه شی شروع کو هندستان او پاکستان کې حالت ډیر خو سو وخت پورې خو اول په دې کې خپل خزې دی پیدا کړ داسې چې هغه تحریک شروع ک په دې باندې چې ازادي نسوان او حریت او مساوات چغې شروع کړي او بیا اول چې هغه له ترجمه وکړ شو نو د قاسم محمد امین کتاب داغه پلیت کتاب چې هغه لیکل او تحریر المرأه هغه ول ترجمه کو او هغه نه رو رو رو رو پلیتی راتلا تر دې پورې چې حالت دې ځای تراور رسیدو دی زایتا چینن په صابون باندې ګوره نو د خزه بربند تصویر دی نو که د ټیکو په پلاستیک ګوره نو د خزه بربند تصویر دی نو که په بازار کې ګوره نو د خزه بربند تصویر دی نو که په موبایل کې ګوره نو د خزه بربند تصویر دی دا حقوق نه سوادي چې د خزه نه کمیس او باسا د حق ورک د خزه نه پرتګ او باسا د حق ورک د خزه نه چې کم دی د خپل خاون حق لرکا او چې د سپي په شانته او د غوا او د میخ په شانته سوق د چاله که په زمانه د جاهلیت کې د مجوسو نظریه وا وې د هر خزه کې د هر چا حق دی چې سټم کې دا غواړي دا غین خپل حق پوره کول شي او که خزه دا وچ نه بکې نو دا به ظلم کوي او دله به سزا ور کول شي هغه د بیا شروع کړ مجوسی شوي او دته ته حقوق وای حقوق خو هغه چې خزه الله ور کړو او زه به ځای په ځای باندې ذکر کوم ان شاء الله او دا تفصیل ما خپل کتاب کې کړم دی دا ټول په نن وخت کې عیسایان او يهوديان چې دا راغلي دي او د عیسایانو د يهوديانو پرکټي د پټکو په شکل کې چې خزه اسملو ته بوزي او د کراکولونو په شکل کې چې خزه اسملو ته بوزي دا دا غي پرکټي دي او الله دې دا ټول په یو آسماني تندر باندې تباہ او برباد کړي دا ټول دا غي غلامان دي ورنه قران چې کوم حقوق ذکر کړو هغه حقوق څوک ورکول شي دانه چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف بس غزا او سړی یو شانته کا دا اوګت تاریخ دی دا ظلم شروع شو دا چا شروع کدا د عیسایان نه بنیاد لګی او د یورپی هغه یورپی درنده چې هغه خنزیران خوري سپی خوري ماران او لړمانان خوري هغه درنده را پاسې دی او هغه چې کم دنو زمونږ نن سبا د خلکو آیډلو ګرځید الله دا مسلمان ته د قران په هم نصیب کړي والله عزیز حکیم الله تعالی زور اور د حکمت والا الطلاق مرتان طلاق رجعی اغه طلاق چې دا غینه پس رجوع کول شي اغه مرتان دو پیری دی دو پیری یو د طلاق رجعی الله اکبر طلاق رجعی هغه دی ته وای چې په صریح الفاظ سره طلاق ورکي دا حکم د دې دارې چې عدت کې دن دن رجوع کول شي یو د طلاق باین طلاق باین دا چې په کنایي الفاظ سره خزه توای زه ته زما خزانه پلار کرا زه نه دا استاد یا زه چل دی واخلا یا زه زمانه ځان آزاد کدا سه نور الفاظ کنایي چې دا وای او نیت د طلاق نو د سره طلاق باین واقع کیږي او داغه حکم دا ده چې تجدید د نکاح به کوي عدت کې دنه دنه تجدید د نکاح او یو د طلاق مغلظ چې درې طلاق واقع شي نو چې درې طلاق واقع شو نو دا غینه پس چې ترسو بل خاون سره نکاح په خپل خوخه او په خپل خوخه باندې بیا طلاق نه دی ورکړی وغیرہ شرایط نو دا غینه علاوه بیا چې کم دې نه حلاليږي طلاق رجعي لکه زمانه د جاهلیت کې پیدا کول چې بس طلاق به ورکو یو پیرا یا دوا پیرې بیا به رجوع کړه عدت کې دن نه دن بیا به ورکړو کاغه بدري دغه نه پس واقع شونه بیا به مو سره نکاح کو ځکه حکم دا دی یو پیر دوا طلاق واقع شو نو دا دوا تان لاړل ک بیا دی یو ورک نو بس درې پوره شو خبره ختمه ده دای به بیا رجوعګانې کولې او هغه د خزیو هغه حقوق به په دې باندې بربادول تبا کول به الله آداب ذکر کوي الطلاق مرتان طلاق رجعي دا دوا پیری دي فامساکم بمعروف پس یا اشاره ول دي بمعروف په خسته طریقې سره او تسریهم به احسان یا آزاد ول دي په خې طریقې سره و دو پیری د طلاق ورکنو رجعی صریح الفاظ سره رجوع کا یا په قول سره یا په فعل سره او خزه په خې طریقې سره آزاد ایثاره کا او یا چې کم ده خسته طریقې سره آزاد کا دانا چې توای دا زما خزه ده او بریتو باندې لاس وې دا بسنګ بل سره نکاح کوي کدا دې وکړو نو د الله د قران منکره دانا چې بس دا زما خزه ده دا بل چا سره بیا نکاح نه کوي دا ډیر لوی ظلم دی دی ځای کې الله هغه وخت ذکر کوي هغه طلاق چې هغه نه پس رجوع کیږي لکه زمانه جاهلیت کې دانه چې بس همیشه همیشه با بغیر د عدت نام خپل خزه ساته لکه شیخ القران رحم الله فرمایي په جواهر القران کې وای اگر خاون اپنی بیوی کو دو صریح طلاق دے دے تو یہ رج ہوں گے اور ان کے بعد عدت اور ان کے بعد عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے اور اپنی بیوی کو بغیر نکاح دوبارہ اپنے گھر میں آباد کر سکتا ہے اور اگر عدت گزر گئی تو اب بھی اسے واپس لا سکتا ہے مگر اب نکاح کی ضرورت ہوگی زمانے جاہلیت میں طلاق کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی جو شخص جتنی چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دیتا اور پھر عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتا وقت د طهر دی طلاق چې ورکې نو طهر کې ورکې حالت د حیض کې طلاق دا بدعي طلاق دی اگر چې واقع شي یا ایو النبی رابش سوره طلاق سوره طلاق چې شروع کیږي اول نمبر نو الله تا وقت ذکر کړي دای به هیز او وقت طهر تنه قتل خو طلاق به ور کو زمانه د جاهلیت کې او دا زکه چې په حالت د هیز کې اسید فطلقوهن لعدتهن طهر کې ور کوي دا بیا ان شاء الله خپل تفصیل وکړو خدایات ساتي چې عدت کې دن دن رجوع بیا کول شي چې طلاق او رجوع ور کړي او دا عدت په اعتبار په سره چې کم اقسامو د زنانو نو هغه ما تاسو ته بیان کړو خو ګورم یو طرف ته په امریکا او په یورپ کې دا ظلم کیږي دارنګ دا ظلم د کیږي هغه خلکو کې چې هغه وای منګه حقوق نسوا غواړو او بل طرف ته د قران آداب ته وګوره دا هغه سه آداب دای چرته را خول شي یا سه احکام چرته خودل شي چې طلاق نه دی واقع شوی نو قران کریم سه آداب ذکر کړي یو دا چې واز او نصیحت مخ خپل خزه تاوکا واز او نصیحت دویم ادب قران کریم دا ذکر کوي چې خزه د نافرمانه ده نو پواز او نصیحت نه سميږي نو مباشرت او بسترای کې تنه هجرانو کا کټ کې د ځانه جدا کا دریم دا ادب ذکر کوي چې بیا لګ اوه او په وهلو باندې کې دیشي چې دا سم شي لګي اوه دا غینا پس کو سوچ راغې نو بیا خیر دې پرېږ دا او دا سوره نساء کې دا درې واړه آداب ذکر کړي آیات نمبر 34 وګورئ تاسو سوره نساء سوره نساء آیات نمبر 34 الله ذکر کوي واللاتی تخافونا او وهی دی لرا دا درې مدب فإن اطعنكم پس کچره د استاسو ته بيداری وکړه فلا تبو عليهن سبيلا بیا په سلار مطلب کوي بیا په سلار مګوري او سب بهتان او باندې وت بیا مګوري بهانه وت بیا ملټوي چې دا دیواله دا سوکلو بس دا بیا استا خزدا ها که د وهلو سره هم داسې وا چې انتهایی شرع ناشزه وا او وهل سرام سم نشوا نو بیا سلورم ادب الله ذکر کوي چې خیر دی وهل نفس خپل مابین کې کی کینی او یو بل سره سجوړ توړ او کوي او حقوق د یو بل ادا کول باندې یو بل سره معاهده او کوي او خپل مابین کې صلح او کوي صلح او کوي خپل مابین کې صلح دیو کې په خپل مابین کې د کینه او کور دی جوړ کې یو بل سره د سجوړ توړو کې دا آداب شته څوک خول شي د امریکای په قانون کې دا څوک خول شي د یورپی قانونو کې چرېم نشي خودلې دا قوانین د قوانین د اسلام دي پینزم او کا غیر اغستی نو هغه درندو د اسلام پټکړي قوانین دي وانه د زمانه د جاهلیت حال مونږ ته معلوم دی چې هغه یې سکول زنانه او سره پینزم ادب الله دا ذکر کوي صلح کرنے کے لیے حکمین مقرر کرنا حکمین مقرر کا کبیا خپل دیو نکړې شو نو حکمین مقرر کا یو د خپل خاندان نه یو د خزر خاندان نه او الله وای کاغی اراده د دی کولا بیا صلح او کی چې طلاق ته نوبت رانشي او طلاق رانشي دارنګ کچ بل فرض اړو دی پنځو اړو طریقو سره خبره جوړه اوم نشوا نو طلاق چې بیا ورکینو دانا چې بس یو دوا درې بیا الطلاق مرتان دو پیر یو پیر طلاق ورکا خل توای بس ته په ما طلاق یو طلاق داسې وایا نو چې خامخا ورکه نو که هغه کې سه انسانيت وي نو چې یو طلاق دی ورک او هغه چې وو هو د خوسلا شروع وکړه نو بیا به تا ته کم اس کا هغه کې بس انسانيت پیدا شي نو چې انسانيت پکې راغې نو رجوع ته وکا رجوع ورته وکا که انسانيت پکې راغې کنه نو بل ور کداغه نه پس رجوع کول شي دانه چې په یو بل یو ځل باندې خپل اختیار د ځانه ختم کا ها دریم طلاق دی ورم کو نو دا غینا پسوم دانا چې ظلم شروع کې دا غینا پسوم آداب او احکام دی دو طلاق دی ورکړو نو اغه نه پس رجوع کا یو ادب دا ده رجوع کا چې طلاق راځي دی ورکړي په یو ځل باندې یو دوا درې مو ورکو دارنګ دویم ادب دا ذکر کړي او دا اول ادب وبولتون حق برت نو اول د طلاق نه بعد طلاق رجل ورک نو رجوع کا دویم ادب دا ذکر کئ چې خزا دا او طلاق دی ورکړه د عدت تیری نو دا غیر لپاره د نان نفقه تنظیم او د کور تنظیم وکړه نو الله وای یا اساره کا او یا چې کم ده خسته طریقې سره آزاد کا وتوایا ز او دا قران کریم سوره بقره کې ذکر کړي 231 کې دا سه رستو ور پسې راشي دا تاسو به وسوایي ور پسې براشي چې دې د پاره به نه ساروي چې بیا ولا zarar ور کوي ولا تمسکوهن zarar لتاتدو او کدا ظلم دیو کو چې توای دا زما خزه ده او بس دا به اوس بل سوک نه کوي چې خزه دې نه ده خوشاله نو وخرا کته نه وي خوشاله نو تاب بل کوله او چې خزه دې نه ده خوشاله نو خزه به بل نه کوي یا به تا ته سپین هغه تا د باغه تور سر چې کم دنو آب سپینې او تا ته بناسته یو کته ولا حق ادا کې او کنا ادا کې دا ډیر لوی ظلم دی قران کریم وایي چې یو خزل د طلاق ورک او هغه له تا طلاق ورک نو بیا به دا نه وای چې دا بل ځای کې نه کانه کوي یا خزه تا نه طلاق واغستو نو تب دا نه وای چې دا بل ځای کې بیا نه کانه کوي او کدا دی اوې نو د قران منکر او غریات ساتي نن سبا پدې کې پښتانه ملوث دي دا با خزل طلاق ورکینو بیا دا زما د پاره شرم د چې دا بل ځای کې نکاح کوي کدی باندې یو سړی مکمل تور سره ودریږي او په مقابله کې جنگ جګړه په دی باندې کوي یاد ساتي دا سړی کافر دی او د قطعي کافر دی د ځای به جهنمی کې په دې نظرې سره لاړ دا د الله د حکم برپور خلاف کوي وای دا غیرت ته دا غیرت ته تبس غیرتی الله ستانه زیات غیرتو پیغمبر ستانه زیات غیرتو صحابه ستانه زیات غیرتو او دا بام دغه سوره بقره 232 کراشی الله وای نبی ساروی دغه در روان دی بیان رستو دارنګ پنځم ادب الله دا ذکر کوي پنځم ادب چې طلاق دی ولا ورم کو نو داغه نه پس دانه چې ظلم شروع کې اغه لا به محرم ورکه متعا او دارنګ متا چې قمیص دوپټا او چادر فقای کرامو دا ذکر کوي چې دا بولام ورکه دا نه چې توه نه ورکوم ولا الله اکبر او دا غي د مہر او د متعه په لحاظ سره د زنانو چې کم د سلور قسم دي اگر اوس ته ان شاء الله راضي او زی بیا ذکر کوما په خپل ځای باندې زوام بیا سلور قسم دي او بل آداب الله رب العزت چې کم دی شپغم دا ذکر کوي چې متولکا خزه ژوندۍ دا او داغه خاون وفات شو دا عدت کې دن نه دن نه دا دغه خزل اگر چې دا طلاق شوی دا میراث په لام ورکه د خاون پیسې کې دانه چې توای زول میراث پام نه ورکوم دا سوره خستا قوانین او آداب دي خود پښتنو دا د پښتنو نام ارسه پاتې شو او داننګ د عام خلکو هغه نه پاتې شو ولې پاتې شو زکه چې قران راغست نه دی او قران باندې خپل ځان قتل نه دی زکه دا چې وای چې یاره ازادي نسوان او ترقی نسوان الطلاق مرتان طلاق رجعی مرتان دا دو زل دی فامساکم بمعروف پس یا ایسار ول دی پس د دینا په خسته طریقې د مرتانو ولا يحل لكم او حلال ندي تاسو د پاره ان تاخذو مما اتيتموهن دا چې واخلې تاسو مما د هغه مالونه چې ورکړي تاسو دی بیانو تاسو شي ان څه شیمو ها ها الا ان يخافا مگر دا چې ویریږي تاسو خوف تاسو ته تا په زمانہ د جاهلیت کې الله اکبر تنګي گئی بنا غره خان دا سه لفظي ترجمه هر ځای کې خوان نه کوي او دا تاسو د پاره کومه دا ټول د زنانه او مسائل ځکه هغه ځای لګه مسله چوک د شو بیا زنانه تنګ شوی وي تنګي گئی بنا خان هغه د انور شیر لالا بیا بیا باسوګه کې ما خو نه کاو ایواز وکا بار کې په ات طلاق مرتان چې دا بیان د خلې شي په نزد امام شافعي رحم الله که تفصیل د دوام شنو د خلې حکم ته معلومیږي خلع دې ته وای چې خاون لا چې کم دې خزه سه پیسې ورکی چې خزه خاون سره نه د خوشاله او هغه له پیسې ورکی چې مال طلاق راکا او هغه ول طلاق ورکی نو بیا چې کم دې دا جایز ده او بیا څه پیسې واخلې نو دا جایز ده زمانہ د جاهلیت کې هندوانو کې دا یو نظریه وا چې دا غي وي چې که خاون نور خود سره هر قسمه تعلقات ساتي هر قسمه چې کم ده ظلم او زیاته کوي خود خزه د پاره دا حق نشته چې دا د خاون نزان خلاص کی او دا نظریه اوس پښتنو کې هم ده دا ولی دا پښتانین دوانو سره پاتې شو ډیر زیاتو دا دین دوانو یو غلط نظریه وا او قران کریم د دینه د خلاصي اجازت ورک په دې آیات کریمه سره پښتانو سم دا وای کزه ارسنګم کزه چرسیما کزه پودری ما کزه زنایی ما کزه بنګی ما کزه یو لوی بے غیرتم خو زما خزه بدانه وای چې زبدل ته نه پاتې کیږم دا به زما خزه دا بل سو کوي نه دا ډیر لوی ظلم دی او د دین اخو او کيو سړی د دې خبرو نه انکار کوي چې نه نه منم دا سړی په دې کافر کیږي د مسلمان پاتې کېدې نشي ولا يحل لكم دا جایز نه دي چې تاسو اخلي ها که حقوق د الله نشي ادا کوله نو بیا که قضا سور کی خاونه واخل نو جایز ده او دا یاد ساتي د ائمه اربعو په نسبت او په نس باندې خلع سره معاملہ د خزه پلاس باندې راځي لکه علامه ابن کثیر د دې آیات لاندې ذکر کړي وی ولیس للموالع یراجع المختلعه دا جایز نه دی چې یو سړی خلع او کې خزه سره او بیا وته داغه رضا نه او دیو ته رجوع کی تر سوچ خزه نه رضا نو دیو ته رجوع بیا نشي کولای عیدت کې دنه دندار ائمه اربعو مسلک ته ځکه هغه د خپل ځان مالک او ګرځیدا اوسوي دارنګ خدایات ساتي بغیر د قصور نه او بغیر صد چون چرانه چې اس د خامن نقصان نه او خزه خلع کوي نو بیا حدیث کې راځي دغه خزه با د قیام د جنت بویوم چې کم دنو نم دغه کوي نه محسوس کوي دارنګ حدیث کې راځي دغه مختلعات نبی علیہ السلام خلا کون کې زنانه دا منافقین دي بیا چې د خاون سو قصور نه البته کله خاون قصور یا پودریو یا چرسیو یا زنایو یا بد اخلاق او خزه وسره نو خوشاله نو بیا چې کم ده دا حق هغه له الله ور کړه دې چې هغه دا وای چې مونږه سره بس مونږ له طلاق راکا هو پیسې واخلا یا داو کا یا داو کا دا حق الله غیل ور کړه دې او هغه یو سو صورتونه هم دي چې پاغه سره چې په هغه سره معاملې د خزلاس ترازی او دا غي د طرف نه خلا واقع کې دی شي او هغه له اختیار دا شریعت ورکړی یو دا چې د نکاح په وخت باندې خځ ځان له طلاق اختیار خودي او خاون سره منلی نو دا بیا دا دا حق استعمالول شي دارنګي هغه د خاوند د خاوند د مخالفت د باعث د وجنه په ځان باندې نافرمانی نه یریږي چې د خاوند نافرمانی ونکما نو بیا دا ولا حق شته ده دارنګه د دا شوهر او د خاوند د دې سره سلوک خراب وي دارنګه بل دا چې تا خاون جنسي تعلق باندې قادر نه وي نامرد وي حسی وي وغیرہ نور صدا صداوي قادر نه وي نو دا بیا مطالبه دغه ټیم کې کول شي یا داس یو لیونتوب پر اغلوي نو دا غي وجب یا دا مطالبه کول شي او دا نه چې بس د خلکو سره ظلم شروعي چې یاره دا بدان کوي دا بدان کوي دا اسلام حقوق ورکړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اتقوا الله فی النساء فانکم اخذتموهن بامانه الله د خزو بارک د الله نو یریږي دای کتا سو نکاح کې اغست دي نو د الله په امانت مو اغست دي دارنګ حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي استوصوا بالنساء خیرا د خزو سره د خیر معاملہ کوي او دارنګ نبی علی السلام فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی وای تاسو کې بهتر هغه دی چې هغه د خپل کور والا د پاره بهتري د خپل کور والا د پاره او زوی د خپل کور والا د پاره چې کم دنو بهتره ما زوم وای د خپل کور والا د پاره بهترم د خپل کور والا سره چې کم ننو د معاملې معاملې چې کم ننو هغه د خیر خوای معاملې وسره کومه دانا چې ظلم شروع او بس قسمه قسم طریقو سره دانګ حدیث کې راځي د زنانه مبارکه چې زنانه په خپل خوخه باندې چې کم ده چې هغه کم ځای خوشاله هغه ځای کې په نکاح باندې ورکوي او قران کریم نه دا ثابت را چې د خزي سره به معاملې چې کیږي دغه پر رضا باندې بکیږي دا نه چې رضا به داغې نه لکه څنګه چې ظلم نن سبا شروع دی او ګڼ احادیث بیا په دې باب باندې نو دا یو څو مقاماتو چې ما د ذکر کړو د خله او یو سړی دا وای چې زبا خځه سره دا ظلمونه کوم نو دا ډیر زیات لوی ظلم دی او دا پښتو نه دا دا کفر دی ولا يحل لكم جائز نه دي تاسو لپاره چې واخلې تاسو د آسنا چې ورکړې تاسو دې بي بیانو ته شي ان څه شي الا يخاف الله يقيما مگر دا چې تاسو ويریږي د خزا خوندواړه دا چې قائم باندې کې حدود الله نو بیا که څه شی واخلې او طلاق ورکې نو جایز ده فاین خفتم الله یقیما حدود الله پس کچره تاسو ته خوف وي د دینا چې قائم باندې کې دا خزا او خوند واړه حکمونه د الله تعالی پس ګنا نشته په دې دوانو باندې فاغه سکی چې فدیه ورکی پاره سره زنانا فَإِن طَلَّقَهَا پس کچره طلاق ورکړه د خزل را د خاون فدریم نو فلا تحل له پس جائز نه دا دا زنانا د خاوند لپاره من بعد پس د دریم طلاق نه د دریم طلاق نه بعد دا خزا د خاوند لپاره جائز نه دا حتا تنکها تر دې پوري چې دا نکاح کی زوجن غیره د بل خاوند سره چې غیر وی د دنا دغه سره نکاح کی خدا غره داس نه چې سانداسي ولا کتلې وای راشه تو سره وکړه دا غي د پاره خپل شرایط دي فاین طلقها پس کچره دې دویم خاون سره نکاح وک او غول بیا طلاق ورک فاین طلقها پس کدی غیر خاون دی ولا طلاق ورک فلا جناح علیهما اس ګنا نشته په دې دواړو باندې اي تراجا چې د نکاح رجوع کیو بلتا ان ظننا کچره د دې خاوند اولنی او د دې خزه دا ګمان وی یقیما چې دای بقائم کې حدود الله حکمنا د الله وتلک حدود الله دغه حکمونه د الله دی یبینها لقوم یعلمون بیان یې دلرا او قوم لپاره چې غي پويږي ګورا حتا تن کې ازوجن غیره چې د بل خاون سره نکاح وکي د حلالې د پاره ګره دا یاد ساتي الله دا یو صورت الله ذکر کړل چې بس کدا سو شو چې مثلا خزل طلاق درم ورکو او هغه دغه نه پس اتفاقی بل خاون سره نکاح کو هغه ولا ورکو طلاق او عدت تیر شو نو بیا چې کم دنو د سره نکاح کو کول شنو خیر ده وګوره دا یاد ساتي داغه د پارا شرایط دي یو دا چې د اول خاون نه عدت پوره کړې وي دویم دا چې د عدت نه بعد دویم خاون سره شرعي عقد وکي بلا شرط دریم دا چې دویم خاون هغه سره کورواله وکي الا سلورم شرط دا چې د کوروالی نه بعد چرته اتفاقا دغه دویم خاوند خزل را طلاق ورک او پنځم دا چې دا غنه هم عدت تیر کو دا غنه پس کو دا لومبای خاون او خزا په خپل مابین کې نکاح کوي نو بیا جائز دا او څه ګنا پینشته خو کدا وای چې راځه حلاله ده لکوما چې مولای صاحب ناشته او بس خپته یو دوړ طرف تکید لګولې دا مولای صاحب ملعون دی دا چې څوک تل دا ملعون دی دا خزم ملعون ده دا ټول لعنت یان دی او دا الله لعنت کوریږي او دا ډیر لوی چې کم دی جسارت ته قران کریم ذکر کوي اول هو په عدت کې دنه نکاح کیږي نه دی ولا په عدت کې دنه دنه نکاح کی لا د وعده دو میاشتې نه شوي او یا چې کم دنو دغه د طلاق یا لش راځنی شوی او پاره کې دنه دنه ولدی نکاح نه وکي قران وی ولا تعظم عقده النکاح حتا يبلغ الكتاب وجلا او اجماع د علماء امت په دی باندې چې په عدت کې دنه کوم نکاح وشي هغه نکاح باطل دی بالکل باطل دی هغه سره مناقض کیږي نه دارنګ ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا نبی علیہ السلام نو دا غي سړی باره کې تاسو شو يتزوج المرأه فيطلقها قبل ان يدخل بها البته فيتزوجها فيتزوجها زوج اخر فيطلقها قبل ان يدخل بها اترجع الى الاول یو سړی دی او هغه خپل هزل طلاق ورک بل وسره چې کم نه نو کورواله بل وسره نکاح وکړو خو د کورواله نه مخ کې مخ کې ولا طلاق ورکړ دا اول خاون ته تلای شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کورواله شرط ته کورواله ولا شرط ته نو یو دا بل دا چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لعن لعن الله المحلل والمحلل لا نبی علیہ السلام فرمایي چې الله په حلاله کون کې او چې حلاله کول شي په دواړو باندې الله لعنت ویل دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت ده دارنګي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي الا اخبرکم بالتیس المستعار زتاست د کرای پیسو نه خیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه وی بلا یا رسول الله ولنا نبی علیہ السلام خبردار خبردار دغه حلاله کون کې چې څوک حلاله کوي دغه پیسو او دغه مولا دا دواړه چې کم دنو دا د کرای ټټوان او پیسان دي دا شروع دي کنه اوسو یاره وای پلان کې دا کې خدای طلاق شه بس یو جوړ راړه او یو راړه چې کم دنو بس پکې راړه او 15000 روپۍ راکا حلاله بدلاو کومه ها بس دا شروع دي کپ مې نه کی نو دای ټیکې اغستې دي او کپ کوټه کې نو دای ټیکې اغستې نو کپ کلابټ کې نو دای ټیکې اغستې دي او موږ اهل سنت یو وای ته اتفاقی ملعونی کو ملعون اتفاقی ته اهل سنت آل الحلوا والخانه کې دارنګي دایات ساتي پدې کې ګڼ روایت دي چې نبی عليه الصلاه والسلام دای باندې سه لعنت ویل دي او په نزد جمهور علما باندې ګوره دا خبره جایز کیږي نه او څوک چې د جواز قول وای چې په دې نیت په حلال نیت نکاو شي جایز کیږي هغه یې دا نه وای چې ګینه بس دا داسې ده چې بس کوی او کوی ټیکا واخلي هغه په کوم شرایط لګي او هغه په دې شرایط سره سره دا وای چې ګور دا کار انتهایی لعنتی او ملعون فعل دی او د لعنت اتفاقی معنی علما کرام کوي هغه دا وای چې کم ځای باندې دا راشي چې الله دې دې پلانت کیا پیغمبر پلانت ویلې دې مطلب دارې چې دنیا نه دې الله بیمانه بوزي او آخرت کې دې والله لال جهنم ورکی ټول لما دا وای نو دا مولای صاحب چې دا روز راز شپل ګیاره دې ځان د پاره دا خو خی چې سره کافر د دنیا نه لړ شم جهنم ته دې لړ شم ولی بیا داسې جری لګیاره 15000 روپۍ بیا تعالی سو کی او یو پکې به تعالی سوکي او عجیب کار خدا دې زړه دې بل یخی مزه دې غاخلی او ځان تلانتی کو دا د کرایې پیسو دا ډېر لوی لعنتی شي دا ابراهیم نخعی رحم الله کول له هغه وایو چې په دریو تانو کې خاون دی اول او دویم خاون یا خزا چې د کم یو د نیت د تحلیل وی د حلالي وی دا نکاح چې کم نن وای باطل دی دارنګ او اول د پاره غوي نه حلاليږي دارنګ حسن بصری قول له اذا هم احد الثلاثه بالتحلیل فقد افسدا کله چې د دریو تنو کې خاون دی اول او دویم خاون او یا خز نیت د حلالیو نو ایدا نکاح فاسد دی دارنګ دا قول چې دا د اول د پاره نه حلاليږي دا اول د پاره نه حلاليږي نو هغه کې قول دا قول د مالک ابن انس ته دا قول د لیث ابن سعد دی دا قول د سفیان ثوری او د امام احمد ابن حنبل دی بلکې د جمهور قول دا دی هغه دا ذکر کوي لکه امام ابن کثیر رحم الله دی آیات لاندې ذکر کوي وای ول مقصود من الزوج من الزوج الثاني ان يكون راغبا في المرأه قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج نکاح چې کینو خزه سره به صرف د حلاله په نیت نه کوي یت پیدای چې خزه سره د مینې د وجې کوي او دا نیت چې زبه همیشه دا په خپل نکاح کې ساتم بیا وای فاما اذا كان الثاني انما قصده ان يحل ان يحل ان يحلها يحلها للاول چې کده د ثاني نیت داو چې زید اول د پاره حلاله کما په دې نیت وسره نکاح کوم نو دی چې وایي یاره مونږ دا کې جمهور مسلک دی دا د جمهور مسلک دی د جمهور خوخ نه دی د جمهور هغه ځای کې اخلي چې کم ځای کې پکې لګه بس پای دی جمهور هغه ځای کې اخلي وای حیات النبی د جمهور سو مسلک دی نو د جمهور مسلک دار چې حلاله حلا حرامه ده چې دا حلاله کې دا طریقه چې کم ده دا حرامه ده او دا نکاح باطل دی ولی دا ته ټیکا ویل د اهل الحلوا والخانه کا دا جمهور هغه ځای کې اخلي چې کم ځای کې دی هغه د جمهور دیم نه دا چا ویل دي ا د دې خپل خرافات دي خیالات دي هغه مسلک د جمهور دغه دای چې کم حیات وای دار جمهور مسلک نه دی دارنګ ګڼ عبارت په دی باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا نکاح حلال دا ته چې کم دنو لعنت په دی ویل دی په حلالې باندې دا ډیر ملعونی کار دی او لعنتی کار دی فان طلقها پس کچری طلاق ورک دې دویم خاونو دې اخذ لرانو پس ګنا نشته په دې دواړو باندې اول خزا خاون باندې چرجو کیدا دواړه کچری ګمان وي چې قائم به کیدای خدا حزو اقسام په اعتبار د عدت اغما ذکر کړو و اذا طلقتم النساء هر کلا چې تاسو طلاق ورک خپل بیبيان لرا فبلغنا پس اغی نزدې شوي اجلهن نیټه خپل ته عدت تا فامسکوهن پس اساره کوي دی لرا به معروفن په خيستا طریقې سره یا خو سر رجوع کا او توای راځه بس خیر زما خزه غلطي شوی دا تا نه معنا راځه خپل کور کې با خو چې طلاق رجعي وي خپل کور کې به خپل ژوند تیرو الله داسې حقوق به بل څوک ورکي زه حیرانم هغه خلکو ته حیرا خصوصا چې د اسلام داوی کوي او غي بیا دا حکومت یاره حقوق نسوا بل واستاد حقوق نسوا بل اخو ټول زنا زنا د هغه کې حقوق کم دي په زمانہ د جاهلیت کې عربو کې دا ظلمو دارنګین دوانو کې دا ظلمو غنو خلکو کې په زمانہ د جاهلیت کې ما تفصیل بیا کړی دی خپل خپل مقاماتو کې ولا تمسکوهن مې ساره وای دی لرا د پاره د zarar چې زیاته او کوي په دای باندې هغه به دا کولو دا ظلم داو چې خزل به طلاق ورکو نو بیا به اعلان وکړو وی باس نن نه بعد دا چې کم د دې سره به هیڅوک نکاح نه کوي دا زما خزه ده او زما غیرت دا نه برداشت کوي چې دې سره دې بل څوک نکاح وکړي دا به هغه وي قران کریم د دې سخرت وکړو چې دا سم کوي او قران کریم دا شی حرام چې کم دنه وګرځو چې دا ظلم دی او دا مکوي و من يفعل ذلك چا جو کدا کار فقد ظلم نفسه تاکي سره ظلم او کو خپل ځان باندې ظلم او کو الله بوله سزا ور کوي ولا تتخذوا آیات الله هزوا منی وای تاسو آیاتونه د الله تعالی په ټوکو باندې واذکروا نعمت الله یاد کئ تاسو نعمت د باری تعالی په خپل ځان باندې و ما انزل او چرا لګل له پتا سو باندې د قران او د حدیث نه یعزکم به چې وصیت کوي نصیحت کوي پاره سره تاسو پر نصیحت کوي تاسو ته پاره باندې قران نصیحت قبول کا دا ظلم کو چې خزه انکار وکړه عجیب ظلم خدا لري کنه پښتنو کې خاون چرسی ده پودری ده اتل شل خزه خود طلاقی کی او بیا دی وایو چې بس دا بل امن کوم دام طلاق ده یاره ولی دا ولې دې دله طلاق ورک نو دا کیندړي کیندړي نه دا بډای غانې دا یا لکته نو خوخه نه وانو هلکته نو خوخه نه وانو دا چې خپل کمی او چې جینای وای چې بس زنیم خوشاله دی ځای کې نو کاله کار څنګه ها دا به بل څوک ولې کوي دا لوی کفر دی د دین افا لوی کفر اډوشتم نه دا او دا ډیر لوی ظلم دی قران کریم وای داسې مکه ځان سره به ظلم وکي زایب د جهنم کم واتقوا الله دا الله نصیحت ته الله وی زده ته نصیحت کوم دا الله نصیحت یو سړی نه قبلې دنه ملوی کافر بلوي واتقوا الله او یریږي دا الله تعالی نه وعلمو پوه چې بشک الله تعالی فاریو شی باندې پوه ده خبردارو و اذا طلقتم النساء هر کله چې طلاق ورکړه دا حکم دولسمه د پاره د اصلاح د کور و زنانه علماء طلاق ورکو او غي نیټه پورا شوا نیټه پورا شوا عدت تیر شو بند نه کوي ګوره د دینه چې توای چې دا به اوس بل ځای کې نکاح نه کوي په دې باندې کور او معاشره سميږي کته وای چې نه بل ځای باندې کار نه کوي نو نور خلک وای چې موږ به کو او دې وای چې نه به کوي او چې کم وای کو به نو غي په حق عام دي الله حق ور کړی دی د خزه حق دی د اسلام حق دی کته وای چې نه به کې نو معاشره به خرابېږي جنگ جګړه به جوړيږي نو ولې د الله د حکم خلاف کې او زه هواما یا الله چې کم ځای کې د زنانو سره دا ظلم کیږي هغه کور نه چې څوک دا ظلم کوي او څوک به کو سره ملوث دي الله دې کورونه تباہ او برباد کړي الله دې نس نابود کړي که خزي دې او که سړی دې الله دې تباہ او برباد کړي وایذا طلقتم النساء هر کله چې تاسو طلاق ورک زنانه ولرا فبلغنا پسور سي دی غي اجلهن نیټه خپلتا فلا تعذلوهن دوا معنی دي ورثاو ته یا خطاب دی فلا تعذلوهن پس تاسو م بندوي دی لرا عین کهنا چې دی نکاو کی ازواجو نا بیا د خپل خاوندانو سره معنا ورثاو ته وي او اوس هغه نکاح ورک طلاق ورکو او بیا خزا خاون جوړ شو خپل نکاح کوي طلاق رجعي دی نکاح کې دی شي ورثاو تعالی دا وای داسې مکوي او په دې باندې یو د واقعیا مفسرین کرامو علامه ابن کثیر رحم الله امام رازی او علامه علوسی داننګ امام قرطبی داننګ امام بخاری امام ترمذی او داننګ امام ابن ماجه ابو داود د ټول یو واقعیا په خپل مصنفاتو کې را نقل کوي مختلف طرق او اسانید سره هغه وایي چې ما قلب نه اثر رضی الله تعالی عنہ هغه وایي چې زما یو خوروا او زما ډیره خوخه وا هغه ما خپل د تر زوی لور کله په نکاح باندې سواخ پس هغه چې کم نه نو هغه لره طلاق ورکو او رجوع نکړه عدت تیر شو نو چې عدت تیر شو نو بیا سو وخت پس د دواړ یو بل ته میلان پیدا شو زما د تر د دی زوی او زما د دی خور ګورې د صحابه وتا سوره غیرت ناکو خدا الله حکم ته څنګه غاړک دی ماقل ابن یسار وای دای دا خواهش ظاهر ک چې موږ نکاو کو وې نور پیغامونه د نکاح د پارام راتلل او د د نکاح پیغام هم پکې راغی ما وته چې خطه بیا نکاح د پیغام د پیغام د نکاح را لېږي ته یو دغه ما په خپل خور سره عزتمن کړي تا دې له نکاح طلاق ورک اوس پس دا بیا تعالی در کوم تنن بیا من کړ راځي چې مال د خور بیا را کوي وې ما ته چې په خدای قسم چې دا چرم ستا خزانه شي جوړې ده ما قال ابن اسار وای وای ډیر او دا روایتو کې راځي ما قال ابن اسار طبيعتا انتهائی زیات سخت خو ډیر غسنا کوم ډیر غیرتی مو په دې معاملو کې بیا خو هغه چې دا وکړه اوس د الله حکم راغی الله دا آیات راولېګو او چې دا آیات راولېګو او ما قلب نه اثر وای چې کلمه دا آیات واورېدو زرالم او ما د خپل تر زوی ته وې چې راشه او زه خپل لو خور دا ز تعالی بیا په نکاح باندې در کوم دا صحابه صحابه ډیر لوی عادلانو ډیر لوی د الله حکم ته تابعدار هغه فورن بیا راغله د خپل خور هغه توي راشه واخله فلا تعذلوهن ايان کحنا زواجهن پس مبندوي تاسو دای لرا دا چې دای نکاح کی ازواجهن د خپل خوندانو سره یا دا معنا چې خاوند ته خطاب دی کدا تا طلاق ورک او دا بل ځای نه کا کوي نو خاوندا ورته دا نو چې دا باندې کانه کوي بل ځای کې فلا تنزلوهن دا د زمانه د جاهلیت ظلم نو ننوم دغه دی مبندوي اي خاوندانو تاسو دی لرا دا چې دای نکاو کې د خپل خاوندانو نورو سره په اعتبار د ما یکونو اذا تنازو بینهم هر کله چې دی دواړه راځي په ما بین خپل کې بالمعروف موافق د دستور موافق د دستور اذا تنازو بینهم ګورا زمانہ د جاهلیت کې دا یو ظلمو چې غیبا وې د خزه رضا ته ضرورت نشته خزه بام پکې لا دا وای چې زرازیما د خزه رضا مزه ته پکې چې کم ده ضرورت نشته بس دا خو د پلار خوخره چې کم ځای کې ورکینو چې کم ځای کې ورکینو بس دا خو د پلار خوخره خزه پکې چا رضا کړی دا او اوسم پښتانه دا وای ولدا بد دی خوخی دا به د پلار او د مور خوخی دا ډیر لوی ظلم دی قران وای اذا ترازو بینهم صفا دا دی چې د خزه رضا شرط دی او دا ایدا سه دیو خو سوارو کې ور کوي پښتانه دا ډیر لوی ظلم دی دارنګي کله چې سوارو کې ور کوي یا دارنګي بدلی چې کوي یو بل سره بدلو کې زب تعالی در کم تب مال راکې پاغه کې د لور نه تاسو نه کوي چې تا خوشاله یې او کني چاله کله کله په سوارو کې بوډا ته پني کاشي کله جنای چې کم دنو هغه لویا ځواني او عمر رسیدي او نابالغه ته پني کا باندې شي چې هغه لا د غیګي ماشومي دا ډیر لوی ظلم د پښتنو کې دا زمانه د جاهلیت کیمو اوسم په پښتنو کې دا دی و دله مرګ تو کې او په سوره کې د خور ورکه غټ بے غیرته دله مرګ دې سره کوټینګه کا اوس کنه چې مرګ دې کو اوس تل بیا سوري ورکه دارنګي دا بدلو کې اکثر تپوس نه کوي او بیا یا دارنګي په وړوکوالي باندې وای نو په وړوکوالي باندې وای نو کاغه بیا لوی شي او غریب دا وای چې زه نیم خوشاله نو دا ډیر لوی ظلم دی د دیو جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری کی روایت راځي جلد نمبر 2 صفحه 771 کی روایت راځي نبی هغه باب قائمي باب اذا زوج ابنته وهي کاریه فنکاح مردود یو سړی دی او هغه د خپل لور نکاح کو لور نه د خوشاله دا نکاح مردود دی دا نه کیږي خنسا بنت خزام انصاریه هغه رااله او د دې نکاح د دې پلار کړو او دا نو خوشاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه نکاح رد کوي دا نکاح نه دی شوی اگر کدا پلار تړلې دی دارنګ حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمایي استامر النساء فی ابزاهن او خلق خبردار د خپل بچونه او د جنکونه د نک دا غي د نکاح باره کې تپوس کوي چې خوشاله یو که خوشاله نه دي خد لورنه به تپوس کې دا به کې نا ولې نه به کې دا چې دغه دا خراله کسپیدا کبیزه دا کمې خاله څه شه دا خو انسان دی منهم ما یوجبهم منهن خپل لونه چې کم ده نبی علی السلام وي بد صورت او بد اخلاق خلق ته مور کوي زکه چې کم سړی د زنانو نه څنګه سيزونه خوخی دارنګ د زنانو هم د سړو نه خوخی کنه دا ظلم د چې دا وی د زنانه شرط پک دا زمانه د جاهلیت کې پښتنو کې مو او اوسم چې کم دنده ده دیو جن حدیث کې راځي من ابتلی بشیء من هذه البنات فاحسن الیهن کن له سترا من النار چاته چې لونه والا شو او د پاغه مبتلا شو او دا غي سره د احسانو کو دا لونو سره د قیامت پر از باندې دا احسان د لونو دا دا با د جهنم نه چې کم دن د د پاره د بچاو ذریعہ وګرځي دا نه چې توای مونږ بدانه کو دا ظلم په پښتنو کې په عربو کې دا رنګ په هندوانو کې دا ظلم چې د قضې رضا پکې شرط نه دارنګ ډیر نور خلک دا شو په زمانه د جاهلیت کې چې هغه بداوي ودا شرط نه دی قران کریم دا حق ورکوي ذا ترازو بینهم بالمعروف دا د خزر رضا شرط دی ذالک ذالک یعذ بی دا حکم مذکور نصیحت کول شي الله اکبر سوره فیستان الله عزت نصیحت کوما نصیحت د تکوم چې زنانه او سره دا ظلم مکوئ او دا حقوق الله ور کړی دي او دا درنده د دوخ پو غویان د امریکای سپی يهود او نسوارا را پاسي او د هغه پرکټی را پاسي مشرف دي او چودریان او حقوق نه سواب بل پاس کې امیر مقام دي دا ډیر لوی ظالمان دي د دین اخوا ظالمان شته نه دا حقوق الله ور کړی دي تا خو د زنا بل پاس کړی دی صرف نوم د حقوق نه سوار کړی دی او هغه پښتانه لوی ظالمان دي چې خزا پاغه ظلم کوي چې بس کدا خوغه یو کني خو خدا ما سره ژوند تیری او بل ځای باندې کانه کوي او چې زی کم ځای خپلار وي ور کوم دا دغه پلار ظالم دی دغه خاون ظالم دی دغه مور ظالمه ده چې دا ظلمونه کوي ذالک یعذ بی من کان منکم دا حکم مذکور نصیحت کول شي تاسو ته په دې باندې نصیحت کول شي په دې سره هغه چاته چې ما وستا سنا یو منو چې مان راړي پالا فرض د اخرت باندې ذالکا دا حکم مذکور دا دا نکاح کول یا دا چې دا ترک د سختي سختي ما کوي پس صفا ستر قانون چې دل درک دی باندې ازکا ډیر زیات پاک ته لکم تاسو د فارا وا اطهر او ډیر زیات پاکی زره په اعتبار د باطن کې ازکا په اعتبار د ظاهر اطهر په اعتبار د باطن دا ډیر لوی پاکیزه قانون دی تاسو د فارا والله یعلم الله تعالی پویږي او تاسو نه پویږي ول والداتو دیار لسمه مسله چې هغه سره د کور اصلاح راځي هغه دا چې خزل د طلاق ورکو او بیا چې کم نه د طلاق نه بعد داغه بچي پاتې شوه دی پکار دي چې دا خپل بچو له پي ور کوي دا نه که خاون وتاي چې راشه دی بچی له پي ور کا ماشوم د دغه ګداوي نور کوم ولا نه دا د خپل بچو له پي ور کوي خو ګور پلار تا موي ولا ورته د خپل خزه سره ظلمونه کړي د جامه جوړه پیزار او خوراک دابم پتا باندې او دې تا موي ګور ته ظلمونه کړي سو اخستا قوانین دي د دې وجنه خو الله رب العزت قران کریم کې ذکر کوي ولا تنسوا الفضل بینکم ک جنگ جګړه کور کې طلاقونه رال دا خو د خوخه خبره ده په دې علم چې کم د خاندانونو کې روان نه کوي طلاق راغې خاون نو خوشاله وره کو ټیک دا نو خوشاله غلا به خدای بل ځای پیدا کی طالب الله بل ځای پیدا کی دا ها خپل معاملہ او جنگ جګړه دا با نو کو یو معاملات پنه خرابوي دا د قران دی وای خدای انکار وکړه یا دې طلاق وغوښته دا به چې کوم یا سړی طلاق ورکړه نو بس بیا با دغه رواني وای دا اوس چې کم نه کیږي دا ډیر لوی ظلم دی والوالداتو یورزیانا او آغا مین دی فی بور کې خپل زامنو ته حولین کاملین دو کالا بالکل پورا د امام ابو حنیفه مسلک دی دو نیم کالا سوره احقاف 15 کې براشي او د صاحبین مسلک دی دو کالا دو کالا